مخ کی صورت کی مسله ذکر کړه چې حاجتونو کې یو الله را مدد کوي بل څوک مرا مدد کوي نو اوس په مقابل کوشش کوي چې ستا مسله ښکار نشي نو دا ولنی سلور شبهات سلور ټکونه به در باندې راواري دي د دې لپاره د سلور واړو شبهو حاصل بداوي او مقصد بداوي چې دا مسله خوره نشي اول موږ ستاسو خبره باندې نه پويګو زمونږ او ستاسو منځ کې پړدا ده پنځم آیات کې راغی جواب دویم موږ له خوب کې راځي او زموږ مدد کړه دې موږ په سترګو لیدلې دي چې بوخ تکیر عالمې خځ کم دنو راځتلې دا داغي جواب 15 آیات کې درېمه شوبه عام مهربان او خاص د لوی شان والا کتاب فصلت آیاته جدا جدا بیان کړی شوی دی آیاتونه د قران کریم په جواب عربی کې سپار دا قوم چې غي پويږي بشیر و نذیر خوشالي او رون کې یرا فارض اکثرهم نو یرازو کې زیات د دینه دړه وکړه د یورینانو وفي آذاننا وقرن او په غوګونو زمونږ کې د درنواله ومن بیننا و بینک حجاب او زمونږ او تاسو ترمنځ پرده ده ته مولای مونږ میان یو یا ته چې کمنو مولای مونږ پښتانه یو او یا ته پن پیره او مونږ چې کمنو بلې ډلې والے یو الکه ته تو پدا بیننا و بینک حجاب راځي کو پنځپيري د ځان نه ویلو خبره د قران او سنت نه خلاف کړي وا نو پوزه به تاسو په ځمکه باندې راکاږي او بیا ول چاړه بدل درکی او پوز ولا هو سکانه اول پړ کنو بیا مړ کنه اته چله خبره کوي چې دا پن پیریان دي دا دادی دا دادی فایم بیننا و بینک حجاب او مې زمونږه او مې ستا کې دا پردا فعمل اننا عاملون نو عمل کوایې کې موږ یو عمل کوونکی جواب وتوګه زه خو تاسو غوندي بنی آدم مو صاحب خبره کوم یقینا د بنی آدم تاسو هم دا چوي کول کیږي ماتا یقینا الا تاسو الا دې کیو مخلق شي دې خبره تا او بخنه غواړي دا غلا تبعی د مشرکان لا کسان لرام چې نور کې پاکي د زړه او د آخرت نه انکار کوي یقینا کسان چې مان راوړل عمل کړي نه نو دایله مزدوری ده چې ختم باندې کړی شي دا غزاد نه انکار څنګه مناسب دی په دې تاسو نه پوهیږي او عقل کې اندو او دا عقل اندو دا خو دا عقل نو معلومیږي زمیدار پم پوهیږي آیا تاسو انکار کوئ دا غزاد نه چې پیدا کړی زمکا په دوه وختونو کې په دوه ورځو کې او تاسو ګرځوي هغه لره ایستدار دا د رب د مخلوقات او ګرځولې په دې کې دران دران غرونه د بارې نام او برکتونه چولې په دې کې وقدر فی اقواتها او په اندازه کړې په دې کې وختونه په سلور ورځو کې برابر دي محتاجان الله بیا اراده وکړه په طرف د اسمان باندې او دا او تشلو خړه فقال وی دې تا اوس مکه تارا شي تابعدار او یا حضور باندې قال تا وی راغلی موږ په خپل طبيعت باندې یعنی خبرو منلې دا نو پورا کړل را اسمان نو په دوه ورځو کې او کې خود وی کچ کمر بار او اسمان کې داغه مطابق کارونه او خسته کړل د اسمان نږدې بډي و باندې او په ساتنه شیطانانو او حفظان او دا عذاب د عادیانو د سمودیانو پاو کې چراله دې ته پیغمبران وړاندې دین او رسول دینا چې مې یاري مې تابعداري مې کوي بيد الله نه عبادت مې کوي بيد الله نه اچا قارون دی وی کو خو خو د رب زمونږانو را رښتې را لګل به مونږ ته فرشته یقینا مونږ دا غنا چې را لګل شوی دی اور سل تم را لګل شوی تاسو باغ باندې انکار کوو هر چا دیان ځان معتبر وګڼ زمګه کې بغیر لا کې ناجایزه او ویلو دی مانا شد مننا قوا سوک ته مضبوط زمنګ نه طاقت کې او علم يروای نو ګور دي ان الله الذي شاکن الله رضا خلقهم چې پیدا کړی دی لراغه ډیر سخت دي نه طاقت کې وکانو یاتنا جهدن او دي ذات زمنګ انکار کاو راو ملي جلا په دې باندې چې کمنو اواز سخت یا په غرض سپیرو کې په حق دې کې سپیرې وي یا نه سات پر لبسې دې لپاره چې اوسو کوم دې تازه د شرم په دې ژوند معمول کې او خامہ عذاب د آخرت هغه ډېر شرمون کې او دې و مدد نکړي شي اور چې سمودیانو موږ ورته بیان کړو نو خوښ کړي وړوال رب بدل هدایت کې فاخذت مصائفانون ول دې غره تندر دا عذاب شرمون کې دی وجه نشي کول او خلاص مګلا کسان چې مان راوړل وکانو یتقون او دی وزان مچ په شرک نه نه یره د آخرت او باورس کې چې راځه مکړې شو دشمنان د الله الا نار ورتا فهم یوزون دی و تقسیم کړې شي یا په قطار کړې شي حتا تر دې پورې ځا ما جا او اشکر راشي دیتا بیان وو کې گواہی وو کې په دې باندې وګونه او سترګې او جوړنه هغه باندې چې کول او دی به خپل سرمنو ته ول تاسو کوایو کړه به مونږ باندې نه ایبو ته وي انت کر الله الذي انت كل شيء گویا کړی مونږ الله غزا چې گویا کړی دی یو چیز او هغه ذات پیدا کړی تاسو په اول ځل باندې وایله ترجون هغه الله تبار جمع کړی شي وما كنتم وما كنتم تستترون او نشي تاسو په دې دلې د دې خبرې نه د دې نه په دې دلې نشي چا یا شدا علیکم چې ګوایو کې پتا سبانی وګونه تاسو نو سترګې تاسو نو چې کم دنو سترمن تاسو خو تا د دینه پټې دې نه شوې په دنیا کې یعنی د دې سيزونو نه تاسو پټ یو کار کولای نشو ولکن زوران تم لیکن تاسو ګمان کاو ان الله چې کین الله نو پوری ګډیرو پډیرو هغه باندې تاسو کوي نو دا تاسو ګمان واره چې ګمان کو تاسو پر خپل باندې تبا کړی وي تاسو شوي تاسو ته انیان نام فایس بیرو فنار مسلهم نو کدی چې کوم صبر کین اور زائد دی دی وایسات بما من المتبین او کدی چې کوم نو یستاتبو طلب درزا کول د الله او کینو نه دي چې ملامت قبول کړي شي فقیزنا رجم من منلوا کوم کو د خپل سترګو لیدلی دي نو چې راغلي دي زمونږ مرسته کړې دا مدد را لکړې دي نو جواب دا دی غزور ځوان راغلو اپ ځوانه کې چې د موږ نه پاتې پاتې کولې ګساړې چې بدلې دي وقیدنا لهم قرانا او مقرر کړی می دی لره چې کمنو شیطانان دوستان چې کمنو فزجنوا لهم مخه سکړی دی لره هغه چولان دي دی هغه چې کمنو ستو دین دي فقال ام القول او ثابت شوی دا په دې باندې فیصله په اړه کې چې تیر شي مخکې دینه پیریان انسانان نه یقینا دي تاوانیان وجه صدا چې دوی دا څه خبرې کوي او شیطان په مسلط دی وایا کسان چې انکار کړل لا تسمو له هاذ القران ما اورې دې قران لرا له هاذ القران باندې پويږي هاذا ولې رړي لا تسمو للقران ولې نه وي چې ما اورې قران د قران دشمنان نه دي د دې قران ته دي دشمنان دي په کوم قران کې چې د توحید مسله وي د توحید د مسلې څه دي دشمنان دي د قاریانو د قران کې څه ډېر خرڅ وبځان ته لګي لا تسمو له هاذ القران ما اوري تاسو کوم نه دی قران لرا والغو فی او شور پکې کوي کې دې چې زور اور شي چې موږ یې پتا کړو ګمرا کړو پیریان انسانانو نه لیډران ته وخایا ناجالو ما تا تا اقدامنا چې کیو موږ دې د لاند د خو زموږ نه چې ودا موږ ټوپونه پیو لیا کونا من الاسفلین چې د لاند د لاند نه ترغیب للاستقامت دا د بزان سود دې کلک شاګر کې اعتراضونه کې شبهات کې خود زین لقیګه ما یقینا کسان چې ویلو رب الله رب زمونږ الله ثم استقام او بیا تکلک شو تتنزل عليهم الملائکه را کوزي کې ته فرشتي او وی وته دا چې مې اړېږي مقام کوي خوشالي واخلي د جنت هغه تاسو سره لوس کول کیږي مونږ یو دوستان تاسو په دې ژوند معمولی کې او په آخرت کې او تاسو لري په دې کې هغه چې خوخی به نفسونه تاسو او تاسو لري په دې کې هغه چې غواړي به دا سره دې بده کاغه چې غواړی یې مل مستیا د طرف غفور الرحیم د بخون کی ذات مهربان بادشاہ نه ترغیب بیان تا شوبا کو پروامه کو شکون پروامه کو بیان کا سوک د زیاد سے سب وینا کې دا چانا شرابلی الله کابل کې الله تا او دې عمل کې نه وقال انني من المسلمین او وی دا چې یقینا زم مسلمانانو نه او نه برابر توحید او نه شرک دا برابر نه دي اتباع بالتی دفع کچه کمدنو پا آغا طریقہ چرا دا خستا فائز اللذین ناسا پای کیا آقا تستاو دا آغا پا منس کی دشمنی دا کارنو ولیون حمین لکه چیزی بی دا چه کمدنو دوست گرم جوش او در بانی بیا غیرت کی فما یلقا الا الذين صبروا او ناقل دا خوی مگر هغه کسان چې صبر کوي او ناقل دي لرا نه حاصل دي خوی لرا مگر خاوند لوی قسمت د لوی برخه خاوند که شیطان د توسوسه شي چې بل مسله بیان کا فایما ان دغنک من الشیطان نزون او کو سوساجی تا د شیطان راشی تا تو وسوسا فشمس والقمر او نور اوس کومای لا تجوری شمس ولا القمر سجده مکوې نور اوس کومای تا سجده کې هغه الله تا چې پیدا کړی دل را کتا سو هغه الله ته بندگی کوي کتا سو یو دا هغه الله عبادت کوي اگر ځان متبر وګڼي هغه کسان چې بني زرا ستاري هغه پاکي بیانې دا غوښ پاورز هغه چې کوم سړي کېږي نه او ځنه خدای الله نه داري چې ویني بس مکا خاصه تن وچ کړه هر کله چې نازل کوم په دی باندې او بور او ورم په دی باندې او بور نو احساس کو خوځي کو خوځيږي وربس او پړسيږي بوګشي یقینا هغه ذات چې ژوند کړي ژوند کړي د دې ځمکې لاره هغه ژوند کوم کې دمړو یقینا هغه الله لري پاره سبحان قدرت والا یقینا کسان چې هغه چې کوم اوړي الہات کې باید څنګه کې دا خدا چې کوم لا فون علينا نه پټيږي زمونږ نه هغه څوک چې ورزول شي چې کوم نه پور کړي دا غوړه ده یا څوک چې راشي بالکل بچ چې کوم پر د قیامت کې کوي چې څوک خوښ شي څوک خوښ کوي په تو بمولږي یقینا الله پاره چې کوي تاسو خبردار دي ترغیب ال قران یقینا کسان چې انکار کړل د قران نه چې کله راغی دی تا او یقینا دا خامخا کتاب کتاب عزیز عزتمن یا عزیز بالکل محفوظ یا عزیز لاغه سے مثال نشته ناراضی دې د باطل دولان نه او د رسونا دا نازل دي طرف د سایه شي ودو دا طرف د حکمت والا سایه شي وینا ما یو قالو لکه تر آزاد بکیږي نو ویل کی دا تا مگر هغه چې ویل شي پیغمبرانو ته ستانه مخکي شبهات او ابلیس کل بزور ان ربک لزم مغفرت للناس یقین رب دې خامخا خاوند بخنه دې او خاوند عذاب درناک دې ولو جعلنا قرآن عجمیا او ګرځول مې دې قرآن چې کومه په عجمای کې لقالن خامخا ولې لولا فصلت آیاتو قول ندی واضح آیاتونه ندی آجمی و عربی نچلوندی جبی دی بیا به امی چې پیغمبر عربی دی او کتاب پس کې دی اجماعي ته دي آیا جميع پیغمبر عربي قول ورته وایا الله هو الذين لا قران کسان لرا چې ما راوړل دي هدايت او دارو دي او کسان لا يمنو في اذانهم چې ما راوړي في اذان مقرن په خوګونو دي کې درندواله فهم عليه وهو عليه ماما او دا قران دې کومر په دی باندې بوج اولائک النازون مکان بعید دا خلک چې دې را بل لیکيږي خامخا په سلام شو دې ترمیان دا او یقینا دې خامخا په شک کې دې نه به قرارا چا عمل وکنه فار نفسي فائدہ خپل ځان نه او چا چې بد کو او باندې په دې نه رب دې هیڅ ظلم کوم کې پیسې او باندې باندې کړه دا الله څنګه پیژنینو ویله یرد المسا هغه الله تبارک وتعالى شیرم د قیامت او نراوزی هغه چې راوزی د میوونو د کسوړو نه او نراوزی چې کوم د میوونو د کسوړو نه او نه بار یو ماده او میزګي اگر دا دی پیلم د الله کې او په هغه ورځ کې جواز کې الله دې تاسو شریکان می زه وی اذان ناکا مونږ کومه خبر کړې ته چې ما من نام شهید چې نشته زمونږ نه سو گواه دی باندې اورک په شیدینا غاش راول په دنیا کې بخوا فظنوا او ګمان وو کې چې نشته دې له ځای اخلاصي ولا رجوت الى ربي او کو واپس کې شمار خپل ته ان لي ان لي عند الحسنى مال رب بیا د الله د دربار کې خامخا کې استبد لې خامخا خبر کې به کما کسان را چې انکار کړي دا نه چې عمل کړي او خامخا او بس کوم دې د عذاب سخت نه اور کلا چې نام کوم انسان باندې نو وړي دې او په لری شي بډړه خپل باندې لری کی ډړه او کلا چې ورته ورته تکلیف نه دیوي فزو دعا نه ریز خاون چې کومو دواګانو پلونو پلونو ورته وایا خبر مې کې انکان من عند الله فویدا الله تعالی طرفا کیدا قران کیدا قران د الله تعالی طرفا او بیا په تاسو انکار کوي نو گمراه بنئ نو من ازولو ممن و فی شقاق بعید سوک تی گمراہ دا آغا چانا چوی پا مخالفت لری که دا اپنا زرد چوبخیم دی تخپل نخی پا آغا طرفون دا عالم کی اولنې صوبدارت کې چې ته په دې کې आवाज دا په درې آیات کې وایي یوهی لکا ویل الذین من قبلک ما سره نور انبیاء ملګری دي دویم اعتراض لسم آیات کې چې هر مخکینی کتابونو ستا خلاف دي جواب راړي قران باندې په فیصله کوو فیصله وبسکو په کتاب د کتابونو والی د ذخایر د بصائر دی عبارتونه دا په قران تلو چا به تلو په قران به تلو په حکمه الی الله لسم آیات کی وی درم اعتراض یره مليان ساخلاف کی مليان ساخلاف کی داغي جواب دیار لسم او سوال لسم آیات کی شرع لكم من الدين ما اصابه نوحا راشي زدا انبياو مشن چلو ما فتوی مولان خلاف دي دا زديان او عناديان دي په دې ځای کې نه په غریبانو د تبي د تاوس کیږي هغه او لګي چې کمنو خوشي جمعه ته چلو باسي نو دا څلور درې اعتراضات چې کمنو دا ذکر کړي د دې مقصد څه د دې اعتراضاتو د دې مقصد څه کمنو دا دی چې اوس تا بدنام کی دا ظاهر شو نو اوس څه کوي بدنامي نو کله وی اوازي کله وی کتابونو دي خلاف دي کله وی مولان دي سدي خلاف دي په کینه د غریب وټک خرابيږي حامیم عین سین قاف کذالک یوهی لکا دا کرنګ تا دوام چې وای کیږي تا تا وای کی الله تا تا وای کړي دا تا تا وای کی تا تا وای کسان د مخکستانو الله الله فاعل دی وای کړی دا الله تعالی تا هواي کسان د ستان مخکې دي زور او حکمت والا هغه وایي کی سو داو کنه چې له ما فی السماوات هغه الله لوی پاس په اسمان کې اسما کې هغه الله لوی او الله لوی چې ذات او لوی عزتمن قریب د اسمان نو وچوي د بارنا او فرشتي چې کوم مسبحون به هم ربهم آی پاک بیان مستعان دربي واستغفرون لمن فی الارض او پاک بیان باخنه غواړي هغه تعالی چې بزمکه کړي یعنی مؤمنان الا خبردار یقینا الله له حکم کې مهربان زورنا هوا کسان چې لري جوړي د الله نه علاوه نور ذمہ داران الله له ساتون کې دی لرا ساتون کې بدی باندې فمان تعالی به وکیل نه ته بدی باندې سکار سال نو ترغیب بیان کا کدی منی کنه منی دا کرانګي وای کړه مې تار دا قران کریم پارا وای کی دې د پارا چې یاره اصل لکلو او سم چې چا پیر دې نه ټول دنیا او یاره ته دا غرض درا غونډې درونه چې شک پکې نشته دی یو ډله په جنت کې او بل ډله په دوزخ کې پر ان شاء الله او خو خدای الله په زور ایمان مخامخه ګرځولې بو دلرا ډله یو په زور باندې خدای نکي الله په هغه تعالی را چې را دې کې مهربانه خپل کې او په کتابو کې خبرې سګړې دي لیکلې دي شعر داس دي او داس دي نو کتابونو کې ستا خلاف عبارات سکیږي ملاویږي فتقی چې ګمنه سکیږي ملاویږي وای راځي سل پاپړ دی او لور په قران تلونو کتابونه الله کتاب حاکم دی نور کتابونه چې ګمنه حاکمان کېدلې نشي راځي فیصله وبچا کو نن داسې پاتې شوی دی نو دې وجه مسلمانانو کې اختلاف دی نو مولا نه اختلاف کراشي نو په عبارات وی حل کړي دا الله په قران نه حل کړي کدامیانو اختلاف راشي نو په قران نه حل کړي په کثره یې سکی حل کړي نو کثره خو کثره خبرې کوي کنه خو سمې خبرې نه کوي نو دې کثرو نه فیصله وړي نو دا انګريز قانون باندې فیصله کوي دا الله په قانون څه نه کوي فیصله نه کوي کنن مؤمن دا الله په قانون فیصله شروع کړه نو څه وسشي تم شي فمختلفتم فی من شی او هغه چې تاسو اختلاف کوئ په دې کې څه چیز نه په حکم ویل الله نو په سره چاته ده الله تعالی ذالکم الله ربی دا تاسو ته الله دې رب زما پاک الله باندې ځان سپارم هغه الله تبارک ورځم پیدا کوم کې د اسمان ولزمکو پیدا ذکر جوړي تاسو لپاره تاسو د نفسونو نبی بیانې جوړي وامر نامه زواجا او دا سارون هم جوړي ډېرې تاسو لپاره پدې کې نشره پشان د الله ایسوک الله ذات پشان د ذات دي او د الله صفات پشان صفات دي ستنته لیډر د خدای په نظر ګوري او ته کثرت د خدای په نظر ګوري او ته چې کمنو مولا ته د خدای په نظر ګوري چې دا خبره ټول غلطي کینا هوا الله نه اوریدونکو اوریدونکو ار الله لري کنجان د اسمانونو د زمکه پراغه کې روزي هغه چاله چې را دې کیو څنګه یې هغه الله ر فارس باندې پویا شرع لكم من الدين ما وصابين هو یاره جی علما دي خلاف دي کنه جی پلان کې صاحب یې خپل پلان کې دي پلان کې دي پلان کې دي هغه صاحب خلاف دي راځي ګورو چې زما خبره څنګه ده انبیاء میشن زما میشن څه دی یو دی او مولا چې اختلاف کوي نو هغه په زړونو کې سي د کالو خان کاندوان شارع لكم من الدين ما وصابينها مقرر کړه تعالی د ژوند نظام هغه چې وصابينها چې حکم کړه او دی باندې نو تا او هغه چې وایي کړه میرا تا تا او هغه چې وایي کړه نو خو حکم کړه باغ باندې ابراهيم موسی او عيسى تا ان اقيم الدين دا چودره وي د ژوند نظام قانون د ژوند اقامت الدين دا ټول یو ولا تفرقوا فی احمد اساس کې په دې کې ډیر اگران لګي د مشرکان باندې هغه مسله چې تاسو را تیرا بلې غیلرا الله یجتبی الی من یشاء الله راکاږي را خو ځان دا غو تیرا دی کی او لا رومي الله تعالی رسول یونیب چې هغه کې نه بچوي فما تفرقوا تو مولان خلاف دي فما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم مولان اختلاف نه کړي نه دي ډلې شوی دا خلک فما تفرقوا نه دي جدا شوی دي دین نه دا خلک او اسلامي قانون نه مگر فضل نه چراغ دي تفقوا یا مکه چې نو نو نو پویدل کنه او چې پوی شو نو بیا خلاف شو باغیان باندې د واجب د بغض او د حسن تر خپل میانځه الله تبا کې ولینو چې یو غړای کینو نو کنو فیصله تیر مخ کې تیر شوی درب نه دی تر وخت مقرره مخامخا فیصله به کړو دې ترمیان دا او یقینا کسان چې ورکړی شوی د کتاب نیم باندې فضل نه نبی شک کې منو مریب او وای وتا امن تو ایمان د الله من کتاب ما ایمان اورې په هغه باندې نازل کړي الله دی کتاب نه او ما ته حکم کړی چې د لحاظ نه بینکم چې زه به انصاف کوم تاسو ترمنځ الله دې رحم زما او تاسو موږ لري عملونه او تاسو لري خپل عملونه موږ به بیان کو تاسو تکلیف رسوي نشته دلیل وایي زموږ ترمنځ او تاسو ترمنځ ته په څه دلیل وای په نش باندې څوک دلیل وای په شرک په وسوسی دلیلی چې مشرک سره او په مناظره کوي لا حجت بیننا و بینکم مناظره ته صالح دی الله اجمع بیننا الله رب العزت پر اون کې موږ لرا و الی المسیر او هغه الله چې وتل او هغه کسان واجونه بالله چې هغه جګړه کې دلیلونه په الله په توحید کې فرض دینا چې قبولتیا کړی شوی دا الله لرا نو دلیل د دې بالکل باطل او کمزور په نظر عبد دی باندې او په دې باندې غصه غصب دی او دې لري چې کمنو عذاب سره الله دې هغه ذات ټول الله را لګل دې کنه شرع لګل دې کتاب بالحق د پاره دا پاک کار کول د پاره ول میزان او ټول را لګل دې نراجه په قران او تعالی په قران نه تلی وما یدریک الله تعالی قریب او چې خبر کړي کې دې چې قیامت دې یا تاجر بیا الذین لا یمنون په تلوار غواړي دي دا کسان چې ایمان راوړل نه ایمان نه راوړل په دې باندې او کسان چې ایمان راوړل نه غیر دن کې دي نه او کویږي ان علا کوم ربین چې دار بالکل اخ تا قیامت بالکل کار لري خبردار یقینا کسان چې شک کې په قیامت کې نو خامخاري په ګمراه لري کې داتنا الله لطیف ببالی الله مهربان په قربانیان باندې روزي ورکه آ تعالی چې راځو کې هغه الله له مضبوط زرار نسوک چې غواړي او اراده کې د فصل د آخرت څخه سیوا وکم دره په فصل دې کې او څوک چې غواړي د فصل د دنیا صرف دنیا غرض دی ور وکم دره د دینه او نه کوی دره په آخرت کې صبر غل ثواب ثواب کوم نه راغی او نو شرکاو دا دې چې وي زه د پلان کې مانم زه د پارلیمنت مانم او پارلیمنت خود مختار دی او زه چې کوم نو سېنټ او دیوان باندې عملم او زه د پلان کې مولا عبارت منم پلان کې مولا عبارت منم ولې دا د الله سره شریک کو چاغه قانون ساز کو عام لوم شرکاو آیت دې لري صداران او برخوالا چې مقرر کړی دی لرا د ژوند نظام او دین هغه چې اجازه کنه کړی تا الله کنو فیصله کنو خبره فیصله تیر لقضی بینهم مخامخا فیصله وکړی شوی د ترمیان دا او یقینا ظالمان دین له عذاب دردون کې ویني به ظالمان یریدون کې دا غنه چې بری کې چکړی دي دا غسنا چې کړی دي او دا برا هم دي دن کې په دی باندې هوا کسان چې مان راوړل عمل کوي نه هغه وي پر روزا چې پیر روزا تل جنات باغ باغ څو جنتونو کې دی لري وي واغه چې دی غواړي په دې طرف دی باندې او دا د فضل لوی الله دې موږ ټول ته نصیب کړي دا هغه جنت چې بشر الله عباده چې خوشحالي خوشحالي الله زیر ورکړي الله خپل بندیانو لا هغه سان را چې مان راوړل عمل کینې ورته وای تاسو نه مني لا سلکم علی اجر نه غواړم تاسو نه بلی سو مزدوری الا الموده فی القربا مگر مینه مې دا په نږدې کولو کې الله تا زما دا مینه را چې تاسو چاته نږدې کوم الله تعالی ځوان ته زما رشتہ داري چې تاسو ټول الله ته شي نږدې شي الا الموده فی القربا مگر هغه مینا ملا فی القربا په نږدې کولو کې چاته الله ته دوی معنا الا الموده فی القربا نه غواړم تاسو نه مزدوری الا الموده فی القربا مگر غواړم دنا هغه مینا پرشتہ دارای کې یاره په دې په نور څه نه منئ په دې خو مې ومنئ کنه چې تاسو یو واره ما تاسو یو عزیزی ما په دې خو مې څه کوي او اجر یقینا لاره بخنه کوم کې قدردان خدای دا وی چې جوړي دې په الله با جوړي په الله باندې دروغو نو کو خو خو دا الله نو بندې دې راوستو صاحب ځل باندې وایم الله الباطل ان تا باندې ته بیان کړی نو وایم الله الباطل او رواني الله رب عزت باطل لرا او ثابت یا کړ په خپل فیصلو هغه الله رب کو فراز شنو باندې راشي بس کی توبه واسي نه کړې پری الله ریا غزا چې قبلې توبه د خپل بندیانو نه او معافي ګناونه ويعلم کویږي پاغه چې کوي او قبلې الله کې کسان لره چې مان راوړل عمل کړي نه او سیوا کې دل لره فضل الله الله نه دیدار الهي سیوا کې دل لره فضل خپلنا اذن شفاعت والکافرون لهم عذاب شدید کافران دي له عذاب سره پلو بس الله ورستا کډیر کړه پر هغه کړه الله روزه روزي لاره روزه لاره خپل باندې انولا لا بغاو پلاس مخام خاري به سرکشي کړه بزمګه کی فلا کی نزل قرادری الله په انداز باندې هغه چې غواړي هغه الله نه په بندیانو خپل باندې خبردار ولدون کې او الله ری هغه ذات سرالی کی باران من بار ما کرتو پس دینا چې دې چې کم دنو قراتو نه امید شي وانشر رحمته او قرئ الله خپل مهربان لرا او الله لري او اول ولي الحمید او هغه الله لري ولي کارساز او سائل شوی او ځنه خدا الله نه پیدای د اسمان نو زمکه دی فما بس فيما من دابا او هغه چې خوار کړی په دې کې د زنده سرونه او هغه الله لري پر غوندولو دی باندې چې کله غواړي نو قدرت والا فما صاحبكم من مصیبه هغه رسیږي تاسو سره مصیبت هغه چې رسیږي تاسو سره مصیبت نه نو فوی ما کسبت ایدیکم نو دا د وجه دا غنی چې کړي لاسونو تاسو یعنی په مابین د مصیبت او د معصیت کې ربط دی معصیت او مصیبت یو بل سره تړلې دي چې څوک د الله نه فرمانی کوي نو دته به مصیبت رسیږي اے بل غاړه نه والا چې چا ته مصیبت ورسید نو په خپل عمل د نظر ثانی وي په خپل عمل به نظر ثانیم کی ان تر دې پوری کټکر او پړه نو استغفر الله دی وې څه ګناه دې نشوي دي چې کس څه قسمه تکلیف او تورته ان تر دې پوری کستاروي نه او هغه نو ودريږي کور پای نه کوي او نو ودريږي نو پوه شې چې څه چللې کور والو کې څه چللې تا کې څه ګناه شته څه تکلیف چې راورسید هغه چې کمنو د بندا د عمل له لاسه دی یو په دین کې تکلیف دی نو هغه له رفع درجات دی یو دا چې ته مسله توحید بیان او مسله بیان دا د مسلې د ترقې لپاره دی اته چې کمنو ترقې نه کیږي چې څو تکلیف راغلي هغه مسلې لپاره دی هغه برداشت کوا اته چې د توحید نه شي بس او هو دا خو می جوړی ګناه کړی نه چې په توحید کې دا تکلیف ضرور سي نو دا څه بوای او هو جوړ سره مې نه بیان کړی سم مې جوړ نه بیان کړی الله تعالی شان مطابق نشم بیانولې تکلیفات را باندې شو رانل نو خضور ولا ورکا خضور ولا سکا ورکا سره چې توحید نه بن شي اوذی فی الله جعل فتنه الناس کا عذاب الله کبوت نه تر شوی هي اچا اسکن ریها که خوشی دا الله نو بند کی چې کم دنو او بدری هوا فیضلن روا کلا لازاری نشی بدی ولاړې په خپل شابان دی اړو خوځي باندې لقیږي بنا دومره لوی جهاد هغه په هوا سي رواني نو هغه سوره تیل به کې اچای بیا او بیا چې کم دنو سوره چپو بوای سوره چپو بوای الا دومره غټ په چپو بوزي څنګه څه خیرات خو نه دی دا خو الله بعد هغه کې لوزي او هغه باد باران څه کړی لګوري او هغه چې کوم روان فایل الله روا کې دا لا زاری ان فی ذلک الایات لكل صبار شکور یقینا به دې کې نشي د هر صبرناک او قدردان لپاره او یا به هلاکی کې الله دې لاره د وجد هغه نه چې دې کړی ما فی کې الله دې ګناونه کپه هر ګنا باندې موږ نیول نه موږ بخا درز نه ولیدلې خدا ډیر راته سکی معاف کړي ويعلم الذين او معلوم دي الله تعالی کسان تجادلون فی آیاتنا شر جګړه کې په اسم الله کې نشته دی له ځان خلاصي نو په دنیا باندې سنازيږي نو فما اوتیت من شین هغه چې درکړې شوی تاسو سره چې دینار په متاوله د دنیا دار سامان دې ژوند معمولی فما عند الله خیرنا چې الله سره دی غره او فاتي هغه کسان را چې مان راوړل په الله باندې او پر خپل باندې ځان سپاري او هغه کسان یې تنبونه کبایر لسن چې هغه چې کوم ځان بچی د غټ غټو ګناونو نه ول فواحش او د پلیتونه او ځان غذبوم یغفرون هر کله چې دی غصه شینې دی بخنه کوي د غصې په ټیم کې بخنه کول ډیر ګران کار دی معلومیږي چې د الله نه ډیر یریږي او د سر د پاسه سر منی رضا ما غضبوهم یغفرون چې چا ته غصه شوی دی د غصې په ټیم کې وي زوی معاف کړی مې چې قبول تیا کړل خپل رب لره او پابند کې ایمان زو و امر شورا بینهم او دین د دوی په مشوره تر خپل میانځه چې څنګه به خورو او څنګه کار وکړو و امر شورا بینهم پای ما رزقنا من فقون او دا غنا چور کړی می دلن لګی او هغه سان لا صاحبهم البغي هر کلا چور سیګی دیتا هر کلا چور سیګی دیتا زیاته ظلم ندی بدل اخلي هم یان تصرون فجزا سیتن سیتن مثلوا او بدله د بدای د پدید د هغه امرا شاپور شي سره مولا وی چې سړي د توي خرا نو ته چې ته د جواب کیوي چې وا خرا نو بس صحیح شو برابر شو کنه او کاغه د توي وا خرا او تا د جو د خرج بیا ان دا تا خو دوه نقصان وکړ هغه ته دیم خرو افلاس ته ظلم شوی خرو یې تا زیاته وکړه تا بدل نه غسته منګه بدل کړو یا چې یو یو خبره کې نه بلو تا کیا کوي جزاء سید سید مثلها فمن عفا الله چا چې ما فی وکړه او سم کامل نو مزدوری په الله دا یقینا ناکامیابی ظالمان چا چې بدل واغست پس زیاتی نه دا خلق چې نشته بدی باندې ملامت یقینا ملامت په هغه کسانو دا چې زیاتی کې په خلق باندې او سرکشی کې په ملک کې بغیر الحق نامناسبه دا خلق چې دلی عذاب دردون کې چا چې صبر وکړو معافي وکړه یقینا دار کار د ځوانانو یره ذکر کوي و مې یذل الله چا چې گمراه کی الله نشته دلرا سکار جوړون کې پد الله نه کارتا له مددگار بني بظالمان هر کلا چې ویل دي عذاب یقولون وایبا هر الا مرد من سبیل آیشتر دوا پسای سلار سوز مستجی دنیا طرف تب کسو شو لاړ شو فترا من مدینه را یو رزون علیها چې پیش کوله وشي چې کمنه په دې ور باندې په داسې حال کې چې ذلیل وي کته کول کې وي ذلت د وجنا نظر ينظرون من ترخر حفي خاشعين من الذل عاجزان وي خو د وجه د ذلت نه واجزان یو عجز دی د الله دی یاري الله یاري خودي ذلیل دي سرکوزي دي یا نظرونه من طرف خفي ګوري باندې چې کمنو او نظر وکړي دې چې کمنو من طرف خفي هغه نظر پټ پټ د باندې دلاندې وای با کسان چې مان راوړل یقینا تاوانیان دي هغه کسان چې تاوانې کړی دي خپل ځانونه وعالی مقبل بال بچ پرز قیامت باندې الا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم یا کینن ظالمان به عذاب دائم کې فما کان لو من اولیاء او نه به دې لري کوم هیڅ قسم سو اولیاء او دوستان ذمہ داران چې مدد وکړي دې پیدا الله نه او مې ذل الله او تعالی چې گمراه کی الله نو فمالو من سبیل نه به دې لري سوګلار خودن کې او نه به مالو نه به دې لري من سبیل سلارا نو راشي بس کې اعتراضونه پری دي استجیبوا لربکم نور نه کړ دې پری دي او معنی درا خپل من قبل یاتی یوم مخکې راتلو د آخرت نه علا مرد له چې نشته چې کومنه واپس دې لپاره د الله طرفه او نه به تاسو لور ځای په پناه په قرض او نه به تاسو لور من نکیر سوچ کومنه انکار کول چې نه نه نه نه به کني شي کوله نو کدی یراز کی نه را لګل موږ ته په دې باندې ساتون کې ان علیک الا ولا نشتر بتاوانه چې کومنه الا البلا مگر رسول او یقینا موږ چې کړه رسول انسان در خپل طرف نه مهرباني سره خوشاله شي باغ باندې او کور چې کې د تکلیف د وجه راغنا چې لیکلی لاسونو دی یقینا انسان مټه کو نه شکر الله دې اختیار د اسمان د اسمه کې پیدا کیا او سره هغه سره چې را دیو کی ورکی د بار دا چا چې را دیو کی نه سنت شي نه کوي سجی نه کوي چالو ورکی دا الله رب العزت اختیار دی ورکی اوس دو تقریبا روان شوه دي تین ته خبر روانه ده وای ناسا وای ذل من یشاء قیما او ګرځي هر رساله چې وی غواړي شان ان والی من قدیر یقینا هغه الله چې کومن په قدرت والا فما کان لبشر یکلمه الله او نه مناسب ایسو بندر را چې خبرې وکړي د سره الله الا وحیا مگر په ذریعہ د وحی باندې چې پر وحی باندې او من ورای حجاب وحی چې زړه کې ولا واچي او من ورا حجاب یا خو د پړ دینا لکه موسی علی السلام سره چې کړی وي او یرسل رسولا یا راولېږي چې کوم نه استاد فرشتہ راولېږي نو وایو ته کی حکم خپل باندې هغه چې را دیو کی هغه الله رب علی لوی ذات حکمت والا وکذالک او حینا الیک روح من امرنا قران راغله او توای چې نور کتابونو په روانه کوم دا کرانګي وای کړه مې تا ته روحان د ژوند کتاب مې امرنا د حکم زمنګ نه نه پوي دې ته چې کمنو مل کتاب چې سړي کتاب ولا ایمان او نه چې کمنو په تفصیل او په بیانولو دچا د ایمان باندې ایمان په پیغمبر کې وی خو بیانولې نشي ولکن جعلنا نورا وګرځولې موږ دې لرنا ګدې کو ګرځولې مې دې قران لرنا هدایت کوم به سراغ چا چې راځي کې خپل باندې آرنا وای نه کله تعالی لا صراط مستقیم او یقینا ته چې کوم لار خې په طرف دلارې نه روانه خلق لا او دعوت ورکه په طرف دلارې نه غبان دي لار د الله دا غزا ته ما په سماوات شغل دی هغه چې په اسمانو کې راځي چې رسما کړي الا الا الله تسر الامور خبردار هغه الله ته ورته د ټول کارونه دي سورۃ